د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی. چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له دوهمې نیټې سره سمون خوري. د شریعت غږ راډیو د نن ورځې په سهارنۍ خپرونه کې درته زه عاصم الیاس ښه راغلاست وایم. په سر کې درته د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوو. د هلمند په مرجه کې د مهمو قمندانانو په شمول یولس عسکر قتل اووه ژوبل شول. د کاپیسا په نجراب کې دوه ټانګونه یې ویجاړ، څوارلس عسکر مړه او ټپیان شول. د غزني په قره باغ کې د عملیاتي قوې ټانګ ویجاړ، پنځه عسکر ووژل شول. د بګرام په هوایي اډه توغندیز برید ترسره شو او د خوست په علي شیرو کې موټر ویجاړ پنځه تنه عسکر ووژل شول. اوس هم د خبرونو تفصیل د هلمند په مارجه کې د مهمو قمندانانو په شمول یولس عسکر قتل و ژوبل شول د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د کورو چهارراهي ډراب چهارراهي او حاجي ایدر اډې په سیمو کې پرون ورځ په هغه مزدور عسکرو پولیسو او سنګوري اربکیانو وسلوال بریدونه او چاودنې ترسره شوې چې د خپلو بادارانو په هوایي ملاتړ سیمو ته د عملیاتو په موخه راغلي وو په یادو سیمو کې د دښمن په یوه شوبله چاودنه ترسره شوه او همداراز درې نورې چاودنې په پلي عسکرو ترسره شوې او یوه قوي چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې مزدور دښمن د مجاهدینو خالي سنګر ته چې وار تر مخه ورته په ماینونو پوښل شوی و ننوتل د چاودنو له امله شوبله ویجاړه د څلورم کنډک د قومندان او لومړي څارن عصمت الله بارکزي په ګډون یولس تنه ځای پر ځای قتل اووه تنه نور ژوبل شول په مخامخ بریدونو کې څلور تنه مجاهدین هم زخمیان او دوه تنه نور د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سرای د پیداین هدیرې په سیمه کې بېګا شپه اته بجې امریکایي اشغالګرو د خپلو لاسپوڅو کمانډویانو په ملتیا د مجاهدینو په یوه ملکي محبس چاپه ووهله. د چاپې په دوران کې دښمن یو ملا امام، یو کلیوال او پنځه تنه جنایي بندیان له ځان سره یوړل او د کلیوالو دوه موټر او درې موټر سایکلونه یې ور وسوځول. د برید په پایله کې موټر ویجاړ او پکې سپاره ټول مزدور پولیس ووژل شول. همداراز د یاد ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د تخته پل په سیمه کې بېګا شپه لس بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې دوه تنه مزدور پولیس ووژل شول. همداراز د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د بشران په سیمه کې بېګا ماښام اته بجې دوه تنه مزدور پولیس د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. او یو بل خبر وايي چې د ګرشک او سنګین ترمنځ یو پولیس د دراسکو په مټ ووژل شو. د کاپیسا په نجراب کې دوه ټانګونه ویجاړ، څوارلس عسکر مړه او ټپیان شول. له کاپیسا ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي، تېره شپه شاوخوا دوولس بجې د یاد ولایت نجراب ولسوالۍ اړوند افغانیه سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلامو عسکرو په ملتیا د مجاهدینو په سنګرونو چاپه ووهله. خبر وايي، چاپه د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخ شوه او سخته نښته پیل شوه. د جګړې په جریان کې دښمن داسې وځپل شو چې د سختې وارخطایي له امله د تګ لوری ورڅخه ورک شو. د معلومات له مخې د دښمن دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. دغه راز شپږ تنه عسکر یې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. د غزني په قره باغ کې د امنیتي قوې ټانګ ویجاړ، پنځه عسکر ووژل شول. د غزني ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې د مزدور دښمن د عملیاتي قوې په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدین د خښ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. چاودنه پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند شیراباد سیمه کې رامنځته شوه معلومات ښیي په دغه چاودنه کې ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ پنځه تن عسکر ووژل شول او نوموړې قوه په شرمېدلي حالت کې له سیمې وتښتېده یاده قوه نږدې لس ورځې وړاندې په داسې حال کې نوموړې ولسوالۍ ته د عملیاتو په موخه راغله چې له هوا څخه یې کلک ملاتړ کېده د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس نوموړې قوه په سیمه کې د مجاهدینو له ځپونکو بریدونو سره مخ شوه او د بریدونو په لړ کې د دښمن درې ټانګونه ویجاړ او اته دېرش تنه عسکر مړه او ټپیان شول. دغه راز دښمن د عملیاتو په مهال جمعه کلا، سربلند کلا او قبرغه کلیو باندې وحشانه بمبرۍ ترسره کړې چې له امله یې د میرمنو او ماشومانو په ګډون نهه تنه بې دفاع ملکیان شهیدان او ټپیان شول. د خوست په علي شیرو کې موټر ویجاړ، پنځه تنه عسکر ووژل شول. نن غرمه شاوخوا دوولس بجې د خوست ولایت علي شیرو ولسوالۍ اړوند ببرک تاڼې د خورمي په سیمه کې د ګوډاګي دښمن د کمپاین عسکرو په سراچه موټر د مجاهدینو له لوري د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. معلومات ښيي په دغه چاودنه کې موټر ویجاړ، پنځه تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د کندهار په معروف کې د دښمن د موټریز کاروان یوه شوبله ویجاړه شوه. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اړوند د امندي په سیمه کې د مزدور دښمن په هغه موټریز کاروان د ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې د زابل ولایت د اتغر ولسوالۍ ته د اکمالاتو په مخ تللي وو او اوس بیرته را روان وو. د چاودنې له امله یوه شوبله په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته په مزدور دښمن وسله وال برید هم ترسره شو چې پکې درې تنه عسکر ژوبل شول. د یادونې وړ ده چې د همدې موټریز کاروان اته شوبلې او موټر د ارغسان او معروف ولسوالیو په مربوطاتو کې ویجاړې شوې او دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې. د یاد ولایت د مرکز کندهار ښار اړوند د پنځمې حوزې د نوي مارکیټ په سیمه کې د مزدورو پولیسو په رینجر موټر د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول. د لغمان په الینګار کې یو عسکر د درسکوب په مټ ووژل شو. د پکتیکا په خوشامند کې د استخباراتو مهم کارمند محمد داني په وژل شو. د بلخ په دولت آباد کې یو اربکۍ قتل، وسله یې د مجاهدینو لاس ته ورغله. د فراه په فرارود کې ماین یو مزدور عسکر قتل کړ او د کونړ په وټهپور کې د مزدور عسکرو په پوسته برید ترسره شو. پرون مازدګر شاوخوا پنځه بجې د کونړ ولایت وټهپور ولسوالۍ اړوند پیروني سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د معلومات له مخې د برید په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د فاریاب په دولت اباد کې د مزدور دښمن ټانک د ماین ښکار شو. د فاریاب ولایت د دولت اباد ولسوالۍ اړوند د جرقله په سیمه کې پرون ماسپښین درې بجې د مزدور دښمن په ټانک د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه چې له امله یې ټانک ویجاړ او پکې سپاره مزدورانو ته مرګ ژوبله واوښته او د دې ولایت په چلګزي کې یو عسکر د درسکو په مټ وویشتل شو. د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ په ودانۍ برید ترسره شو. د راپورونو له مخې پرون ورځ د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په وسیله بریدونه ترسره کړل. د خبر په اساس د بریدونو په لړ کې دوه تنه عسکر ووژل شول. دغه راز پرون مازدیګر شاوخوا څلور بجې د یاد ولایت مرکز اړوند خدر سیمه کې د مزدور دښمن په مهم بیس د مجاهدینو له لوري توغندیز برید ترسره شو چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د بګرام په هوایي اډه توغندیز برید ترسره شو. تېره شپه شاوخوا اووه بجې د بګرام په هوایي اډه د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ. یاده اډه د پروان په ولایت کې واقع ده او په هېواد کې د امریکایي اشغالګرو تر ټولو لوی مرکز دی. خبر وايي توغندي په ټاکل شویو هدفونو ولګېدل او په محل یې امریکایي اشغالګرو ته درانه تلفات واوښتل. د میدان وردک په چک کې درې اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول. د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ اړوند ان بخاک سیمه کې درې تنه اربکیان په ګوډاګي اداره کې له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول. تسلیم شوي هر یو محسن د علي خان زوی، نوررحمان د میرو خان زوی او شمس الرحمان د اسماعیل زوی د حقایقو په درک کولو او د دعوت او ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له ناولو لیکو نه رابېل او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د بادغیس په مرغاب کې د پوستې قومندان له یوه ساتونکي سره ژوبل شو. د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ اړوند د غوچاقو په سیمه کې بیګا شپه نهه بجې د امنیتي پوستې قومندان او یو ساتونکی یې د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ژوبل شول. د روزګان په چوره کې رنجر ویجاړ څلور عسکر مړه او ژوبل شول. د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اړوند د سرې په سیمه کې تېره ورځ غرمه یوولس بجې د مزدور عسکرو پر انجن موټر د ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. زړه مې وچاود په فراق د خوږ ملګري زړه مې وچاود په فراق د خوږ ملګري بېلتانه په زړه رنځور کړم لاله واره د بیابان تر لیونو مې حال بتر سو د بیابان تر لیونو مې حال بتر سو خدایه خیر کړې څه ناورین دی او څه چاره حقاني شريف سرلاری د کاروان وو حقاني شريف سرلاری د کاروان وو مرګ يې واخيست له کاروان پر نيمه لاره په تقوا او هوښيارۍ يې ساری نه وو په تقوا او هوښيارۍ يې ساری نه وو په تدبير او ځراکت يې کړ هر کاره د مرحوم امير د سر او راز ملګری د مرحوم امیر د سر او راز ملګری د زعیم منصور د پرېکړو مستشار، دومره خوږ، دومره حسین، دومره سپېڅلی بل به نه شي را پیدا له قندهاره. زموږ تاریخ به حقاني سید حساب کا زموږ تاریخ به حقاني سید حساب کا د هېواد د نومیالیو له قطاره د جهاد د سپینې لارې یو مشال و، اه چې لاړ، د رڼو ستورو له مداره د مرګي قاصدان سم راپسې ګرځي وبله جار سئ که شتمن یاست که ناداره د ژوند شمع د اجل په شمال مړه سي واړه ګل سي که په شمار وي که بې شماره د مرګي سپاهیان پر خپل وخت رسېده که د مرګي سپاهيان پر خپل وخت رسېدکه نه يې زور مخه نيوای سي نه کوکاره احمدي د دنيا دا رنګه قانون دی احمدي د دنيا دا رنګه قانون دی کله يو وړي کله بل د ژوند له ښاره کله يو وړي کله بل د ژوند له ښاره.